رضی الله عنه د دې ذکر مخکې نه تیر شوی د دې کنیه او ابو نجیح او دا د ابو ذر رضی الله عنه رور د خود مور د طرف نه اسلم قدیما بمکه ته په مکه مکرمه کې ډېر مخکې ایمان وروړ سو کوئی دا سلورم دی او سو کوئی پنځم دی په اسلام کې حضرت عمرو ابن عباس رضی الله عنه او د دوی شان دا علماء لیکلي د چې کله اسلام راړو نو خپل قوم ته لاړو بیا د خیبر نفس او د فتح د مکی نه مخ کې راغله او د دې شان داو وای چې کله اسلام نور وړي نو د بوتانو عبادت به نه کولو تل د جاهلیت په وخت کې دا گمراهی ښکارې ده چې دا بوتانو له خلق سجدي کوي او دا وې د شانو چې ګډي به سرولې نو دا د کرامتو وریز به سر د پاسه سور جوړو حضرت عمرو ابن عبسه رضی الله عنه د دنه اتسلوی احادیث نقل دي اتسلوی احادیث د حضرت عمرو ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دي قال فرمایته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حر وعبد یا بعض مولا علی قاری رحم الله دا معنا هم کړي چې کل قال حر وعبد یعنی کل حر وعبد هر اصیل او هر غلام او آزاد اغه ته حکم شوی چې ما موافقت وکړي قلت ما ورته ویلو مل اسلام اے دا الله حبیب صدر نخ د اسلام او کمال د اسلام پسره اسلام کاملی کی پس او دیو سړی د مسلمانای نخ بسی قالا دا الله حبیب وی طیب الکلام خلی اخلاق والا خبره طیب الکلام نرم اخلاق والا خبره و اطعام الطعام او طعام ورکول غریبانانو تامل منو ته پدې کې ضیافتم داخل له او خیر خیراتم پکې داخل له نو ګره حکم یو کوچ اسلام اسلام او داغه نه خدا دا مکارم الاخلاق ته اسلام وای مال لګوا دارنګي خو خلی اخلاق او نرمۍ سره خلکو سره پیش شه اسلام دار دنیا نه زړه تور دی او کوم دنیا الله ور کړی نو پاغه کې سخار غریبانانو لې ور کوي والسماحت او سخاوت او باز علماء وي صبر ستوي دا الله د ګناون نه صبر دې او سماحت ستوي دا الله فرایض ادا کول قال را صحابي قلت ما ویل وی الاسلام افضل اے دا الله حبیب کمیو په اسلام او مسلمانای کې غوړه وی غوګت قیام وال قنوت دا قیام ته وی قرات ته وی خشوع ته وی ډېر ډېر قران پکې وی وګدوګ دور سورتونه وی په نفلونو کې نو دا غره مزده طول القنوت یعنی اوګت قیام والا اوګت قرات والا قال قلت دے فرمائی چې ما ویلو ایو الهجرت افضل کم یو په هجرتونو کې ډېر غره هر هغه څوک چې دا هغه اسم قتل کړي شي و اوهری قدم هو دا غوینم توی کړي شي اے مال او جان سره جهاد تتلو هیڅ شی واپس رانغه مالم قربانی شو او د دوینم توی شو قال قلت و ما فرمایلی ایو ساعت افضل کم یو پاو قاتو کې ډیر غره ده د دعا د پاره د مز د پاره د جړا د پاره د ذکر د پاره قال جوف الليل الاخر ویا غمن د اخر شپې پښمنه دا د جړا او فریاد او دعا د ذکر او تلاوت د پاره پټولو کې بهتر وخت دی نګور د پدیو حدیث کې د ټول دین خلاصه ذکر کا کدا یو حدیث خپل کی نګور دي کې ټول د اسلام دی ایمان نخي او خېلي د خو اخلاق او حکم شو د حقوق الله او د حقوق العباد د ټولو ذکر شو رواه احمد وعن معاذ ابن جبل رضی الله عنه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نے روایت سے فرمائی چې ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې فرمایلی سوک چې ملاو شو د الله سره ملاقات وکړو لا یشرک به شیئا پدا سے حال کی چې د نوی شریک کړي د الله سره سشي شرک نه وکړي او د مرشو الله سره ملاو شو ويصلي الخمس او د پنځو منځونه کول ويصوم رمضان او روزي نیوي د رمضان نو غفر له دا چې خوخ کې خلق علما هغه چې خوخه له نفس کده ځان نه پاره ځان له چې خوخه نه نور خلق لم خوخ دین دې ځان له خوخ دې نور لم خوخه بی دینی دې ځان له خوخ نه نه نور لم نه خوخه او بد غنی وتکره لهم ما تکره لنفسک